دائما آبادا على حبيب شجی بسم اللہ الرحمن الرحیم باب اختلاف الناس فی السعادہ دا باب دا پا بیان دی اختلاف تی خلقو کی پا سعادت کی سعادت او نیکبختی کی خلق مختلف درجات دی څوک ډیر سعادت مند څوک کم سعادت مند اوس دا اختلاف تے خلق پا سعادت کی دا صرف سعادت پوری دا اختلاف تے خلق خاص ندا خوا که هغه ښه اخلاق دي خوا که هغه بد اخلاق دي لکه مثال په طور باندې حرص ده بخل ده حسد ده بغض و عداوت ده داسې اخلاق نو په دې کې خلق متفاوت دي چا کې لږ حرص وي چا کې ډېر حرص وي دارنګي خو صفات چکم دی سخاوت تا شجاعت تا فراخ دلی دا نو دی کی هم خلقو کی اختلاف تا چا کی کم چا کی زیاد نو دارنگی پتولو اخ اخلاقو کی خلقو پمابینس کی چدا اختلاف موجود دا تفاوت موجود دا چا کی یو خوی زیاد وی چا کی کم وی خواک آغا نیک اخلاق وی خواک آغا بد اخلاق وی نو سعادت هم دا دی اخلاق نه دا نو دی کی هم دی خلق درجات اغا چی دی مختلف دی بیا سعادت خو مختلف طرق دی سعادت نیکبختی خو څه یو خوینه د ډیر ګڼ شیونه مجموعی خویونه ته چوتای نیکبختی ورتای نو په هغی کی به بیا دی صرف یو مثال در تر واخلی چی لکه سعادت کی یو رکن دا غټ چی اغا تا چوتای شجاعت ورتای چی تر چو پوری شجاعت نی تر اغا پوری سعادت نسی حاصل دلی سعادت بخپل در تشی چی پا دو دو شینو مجموعی تا چوتای سعادت ورتای وروسته به رادرومي طهارت تا عدالت تا سماحت تا شجاعت تا دا ټول دی سعادت اصول غوندی دی نو په دو ټولو کی با بیا یو شجاعت در ترواخلی او په شجاعت کی با دی خلق و درجات تر تچکی بیان کی چی اگورا شجاعت کی دی خلق دا مختلف چی دی درجات تی چاکی بالکل نی شجاعت د سره نه پکی تعین او داس اقوال او افعال کئی چی اغا د شجاعت منافی شئی نئی یعنی فطرتن پکتا بزدلی پرتئی فطرتن دارنګه بیا چا کی داسی وی چی کمی سال لږ غوندی دی محنت وکی او د هغه نورو خلقو چی کوم شجاع خلق دی هغو واقعات مقصد داده چی واوری له هغه نو بیا پکی ته څه هغه پیدا شی چا کې له دغه نه لږ ټیګه درجه یی چې آبا مقصد دا دی چې شجاعت کارونه یې منې کوي بیا دی خفه کیږي او شجاعت کارونه خوند ورکوي او چا چې بیا دونه زیات وي دونه زیاته چې هغه بیا په پړو باندې ټینګوه د شجاعت کارونه ټینګېدی نشي او په زور معنی کوه معنی کېدی نشي بهرحال دغه رنګې لکه درته بیانوي تفصیلا د شجاعت خپل چې دي مراتب دي مراتب دي نو دا هسی مست نمونه خرواری یعنی تر ته پیش کئی کنی دی هر دا اخلاق چی دی دا پا انسانانو کی چی موجود وی دا متفاوت درجی کی چی وی موجود وی بہر حال دا سی تعبیرو نا کولای سی چی دا عادات او اخلاق دا کلی مشکک وندی دا کلی مشکک وندی دونه سپڼکی نی پکی ولی لقیام هیئت مزادت فی اصل جبلته لوجد قیام دی داسی یو هیئتنا چی اغا زید وی لوجد قیام دی داسی یو هیئتنا چی اغا زید وی د شجاعت سره په اصل جبلت ته دکی د په اصل خوی کې داس یو شی موجودی چې هغه د شجاعت چې وی زید وی یعنی په فطرت کې بزدلی چې وی موجود وی کل مخنث لکه مخنث واخلا هجرا واخلا و ضعیف القلب جدا یا که هجرا نی خود دون زړه ضعیف وی کنا چ ډیر ضعیف بالنسبت الی الشجاعه نو دغه سړی کې شجاعت بالکل نشي پیدا کېدلای چې ګولو یو باران وخوات وریږي کنا د تریږي رپیږي زړه ور سر سختيږي نه شاه جی اختر پورا دی بارا نصیر و تلایا پتاخون غریب دون یریگی جو پتاخی ڈس کی گی دچی سما گئی شاه جی نمبر ایک دوم نمبر دی شجاعت درجی خلق منهم الفاقد زنی داسی دی چی فی الحال خونی پکی خو صلاحیت پکی تا پروتی چی پکی حاصل شی شجاعت او جنګونو ته ځی او نقش ولی او دا کیسی کوي نو دی سره مقصد دا ده چی سنا سه درجه کی حاصل شي فثبتوا فی الشدائد شجی وتلقی ذلک من اهلها ادی دی اهل دی شجاعت ندا خبر د تر غرزی او قبلی وتذکر احادیث ائمتها وما جرى عليهم من الحوادث او یادول دی هغه خبرو دی ائمه دی شجاعت چه کوم امامان دی شجاعت تیر شوی دی لوی لوی شجاع خلق لکه صحابه کرام تابعینو کی مقصد دا چه لوی لوی هغه بہادر جرنیلان دا خبر یادی وما جرى عليهم من الحوادث اچ کوم په دو باندې حوادث تیر شوی وو فل ایام په تیر زمانو کې هغه واقعات ار وخت یادې په سټیج باندې خپل باهمی او نعتونه یې اروي دا د شجاعت کیسې ده فثبتوا فی الشدائد او بیا دا کیسې چې دو بیا څنګه په شدائدو کې داسې موقع کې ټینګ ودرېدل او داسې واقدموا علی المهالک ادا کیسې یادې چې دو څنګه اقدام په مهالکو باندې ورکړی و او داسې میدان ته ځغللي و او داسې کړي و تاسو سوچي د جنګ را دغو په وختو کې داسې تکرارونه لاغو کې څنګه نوجوانان تیار شي او داسې سمې جذبی ویل خاص لکه وچ لرګی ته چه ورکی تیلای ورکی نو دا هغه خلق وی اکثر خلق دغه درجه وی چې داسې سم بیا چسی ورزی تیار شي ازنه داسی چې کډيري کیسه ورته وکي پارخیل یو کله د مونږ بلا ایغه پورې ضرب المثل چې مولای نو نو ورته ویل چې کپار نو چا ورته ډېرې مسلې کولې چې جمع موز داسې ثواب یې داسې اخیر پسې ورپاسې در ورته نه مولوي صاحب که ته ډېرې مسلې وکړې مونږ کلیوال مولا نه نیسي مونږ کلیوال مولا نه نیسو نو ځنې داسې چې که ډېرې ورته وکړي که نه جامي دین ناست دي په خپلو ګوټونو کې شیخان دا یې ویني ښه جي او دریم نمبر منهم الذي خلق فيه اصل الخلق بل هغه ده چې هغه اس په دو په طبیعت کې د شجاعت چوي پروت خوي ومنهم او بل هغه خلق دي دریم نمبر وال الذي خلق فيه اصل الخلق ولا تزال تنبجس فيه فلتات كل حين همیشه د پاره چې په دو کې د غسي داسې بننګ اختکیږي اغا والولا او جذبه کل حین ار وقت ار وقت دغه شجاعت زړه کې رادرمي چې اوس جنگ ته تللی وای جهاد مې کړی وای داسې مې کړی ار وقت دغه په زړه کې ورته دا کیسي فإن أمر بحبس نفسه عن هذا عليه الأمر که حکم متوکړی سی په حبس نفس کی ان هادی دی شجاعت نه نو په دبانې خبره مشکله سی کسو کی معنی کوي چې نه نه داسې ما کوا داسې نو دا په دبانې بوج راولای ځنی داسی خلق دی وسکت علی غیظ او غریب پاتی شی خو شد غصی نه چی ډکی چی نه نه اوس می زغللی وای میدان تا و ان امر بما يناسب جبلته اکسباد ته حکم کړی سی په ایخ سره چی د جبلت سره مناسب ده اکه بیا دی شجاعت کسی حکم تکاو چی رازو ډاټسن ولاړه ده تیاره مجاهدین جهاد ته ځي دا دی ورته ویلا بیا داسې نه چې په کمرو کې دننه کیږي پټیږي نه نه سمې منډې وای زغلې وای کان کل کبریت یتصل به النار نو دا بالکل دی هغه کبریت غوندې شي کبریت یو قسم دارو دی دا ټوپکو کې غورځي ډیر قیمتي دي ګوګرد ورته وایی نو هغه غوندی شی چی اور ور پوری پیوست شی لکه کبریت ته اور ور پوری پیوست نو څه پکی پاتی یی بیا سمه لمبه اخلی فلا یتراخا احتراقه نو دی دی سوزیدلو کی څه تراخی بیا نی نو بیا دغه سی په منډه کی تیاری دریم قسم هغه خلق دی چرارم قسم هغه دی چې نه نه دی کبریت ضرور دی هغه اور ورته لګولو ضرورت نه په خپل باندې سم چی لمبه ای لمبه ولو لم تمسسه نار ولو لم تمسسه نار سلرم نمبر خلق هغه دی نو سعادت دا شجاعت بغیر نه سیاسي رضل ہے دا غلط ده چې سړی کې شجاعت نه او دج کې دی حقیقی سعادت حاصل شي د سعادت غټو ارکانو نه یو شایدا شجاعت هم ده په ګوټونو کې سعادتونه نه حاصلېږي ښه چې په ګوټ کې ناست یا ته وایې چې نه نه سعادت حاصلوم دا خو د ښځو سعادت ښه جي تاسو مونږ په حال د خدای رحم وکړي په پوه شي دونه د مرګ نه یریږو که نه لکه منافق سړی چې مرګ نه څه کېږي یریږي یقیني معنی سړی کله په خپل هغه باندې ویریږي ایمان باندې منهم الذي خلق فيه الخلق کاملا ارمان د موقع نسته کنه چې داسې داسې هغه مې درته کړی دی کنه په دې ځای کې منهم الذي خلق فيه الخلق کاملا خدغه خبرو پورې بوي زه خپل لتاسو ډیر بیکار یم منهم الذي خلق فيه الخلق کاملا بل هغه دي چې دا په کې ته کامل درجه کې او د ده په فطرت کی او د ده په مزاج او طبیعت کی دا شجاعت بلکل داسی سړی وی کنه چی دونه ورسره ګډ شوی چی سرایت یې پکی کړی حلول سریانی یې کړی پکی بلکل په د مزاج کی شجاعت کی اړلی شوی وی داسی ګډ وی ته به وای چی که د ده خټ خمیر کی ده کنه بلکل بزدلی دی قبلی نه ويتيسر له الخروج الى افعال هذا الخلق او دت آسان وی وتل افعال دی خلق تا او حیات مناسبه تا بالتبع ادی تا کچا دعوت نی ورکڑے تقریرونه نی ور تکڑی کنا او دی شهادت وغیرہ دا فضائل نی او تا بیان کړی دت دی دی ضرورت نی او بسی دے دغو خروج دغو افعال تا کئی بالتبع ادا هیئات مناسبه بالطبع د تور خوختی من غیر رسم ولا دعوت دا نه چې رسم و رواج دی هغه علاقې جوړ سی لا ټول ملګری رواني بیا ور سره زی یا چیرته دعوت پکې و چلیږي او مقصد دا چې خلق روان سی بیا د جذبه پورته شي نه نه دا څه مقصد دا چې دی شیرانو هغه روان سی نو کله خر پکې ته دا هغه سی وایي چې کوي زور سره چیرته به خوراک پسیزی نه نه په خپل طبعا په دکی دا شی موجودی نه رسم ته ګوری نه دعوت ته ګوری نه فضائل ته ګوری دی ته نه ګوری خو بس منډی چه کئی وهی زنی داسی دی دا اغا اعلی درجه شجاعت دا وهذا هو الامام في هذا الخلق او دا امام پدی خلقو کی گانشی دا بیا قائد گانشی پدی خلقو کی پشجاعت کی لا يحتاج الى امام اصلا دے پدی شجاعت کی سو کی بیا دے بل کمانڈر او دے بل امام تا محتاج نی چو تا دعوت ورکی ويجب علی الذین هم دونه او واجب دی پیغو خلق باندې چل دینه کمی درجه ول کوم خلق تی په خلقو کې ان یتمسکو بسنته چې هغه خلق تی دغه سي د سنت چو کی اقتداء کی او دغه دي کارونه دی وکي ويعزو بنواجزهم على رسومه او شد پدی داړو سره د رسم و رواج او د طریقې د پداړو سره ټینګي ونی سی ويتکلف فی محاکات هیئته او مقصد دا چې تکلف دی اختیار کی په هغه نقل کونو دی په تقلید دی هیئت ته دکی د دو هیئت تقلید دیو کی ويتذكر وقائعه اد دغه سے بہادر خلق وقائع دی بیا ذکر کئی چ دس سے بہادر و دس سے کار او کو دس سے کار او کو دې دې پاره دې ذکر کړي لي يخرجوا الى الكمال المتوقع لهم من الخلق چې دغه نور خلق پاره به هغه کمال چې کوم بالقوه خو پکې پروت تا متوقع ده چې دې کمال ته دوه رسیږي چې هغه ورته حاصل شي او چې ځنې خلق بالکل دې بهادرو خلق خبره نه بیانې په خپل محفل کې چه کم سے کم هغه د بهادرو خلکو خبرې بیان کړي نو څه به بهادري پکې راشي نو چې بهادر نه یا د بهادرو خلکو په خپل مجلس کې چیرته ذکر قدر نه کوي یعنی خبرې بیانوي نو بیا به څه شجاعت پکې ته راشي ته خپله سوچ کړه نو کم سے کم هر مجلس وال خلق پار پکار دے چی پخپل مجلس کی دی پکوش زیادہ تر واقعات تی اغا بہادر خلق دی مجاہدین او مقصد دا چی دی صحابہ کرام اغا جنگی واقعات وغیرہ دا دی مقصد دا چی چکی بار بار بیانوی چی که سبا دین خدمت کی دغی موقع راتله چی دیته خلق ذهنی چی بیا تیار یی دی بیانول چه دی پکار دی ښه جی ویتکلف فی محاکات ځنی خلق وای چې کدا بچاته اشاره ای نه نه پدې کې اشاره نشته یو خو خپل استولې ماول حکایات صحابه نه دي اغا جنگی کسی ستا پکی کنا اوس کونه باسلی اوس نه خبر مخ کی وی پکی تا ستا کنا اوس پی پکی تا نه نه ایغه ته اشاره نه دا اسی ما یو خبره وکړه دیر داس ایغه وکی کنا طالبان جیبای ولی هغه کی خو حکایات صحابه است ولی ما خپل سیروزی لگولی دی عشره می لگولی دا ستا پکی تاول اسی کی حکایات صحابه دی او خپ مینه سره دوای شجین لیخرجوا الی الکمال المتوقع لهم من الخلق بحسب ما قدر لهم دې لپاره چې بیا دو اوزی هغه کمال ته چې کوم متوقع د دو لپاره د خلقو نه بحسب ما قدر لهم چې کوم دو لپاره مقدر شوی نو د دې مجاهدینو او د لوی لوی بهادر خلقو کیسې به ذکر کوي نو دې سره سړی په نفس کې دغه سه بهادری چکیږي بیا غرزی را درومي فكذلك يختلفون في هذا الخلق الذي عليه مدار سعادتهم نو اوس لکه څنګه چې په دغه رنګ په هر قسم اخلاقو کې خلقو کې ایک تفاوت موجود ده نو دا رنګ چې کوم خلقو باندې مدار د سعادت ته نو په هغه کې څه موجود ده تفاوت په خلقو کې موجود ده ذکر بیا چا کې لک سعادت چا کې زیات سعادت د سعادت خپل چي دي درجات دي لکه اوس مثال په تور باندې سعادت درجات اوس درته بیانې ځنې داسې خلق دي بالکل په دغه چلورو مرتبو باندې د سعادت بنیاد اوس کې خود کې داوا نو ځنې داسې خلک دي دا اولنی قسم غوندې خلک دي فمنهم الفاقد زن داس خلق تی چاغ سعادت لرا فاقدین دی اللذی اغلا یرجا صلاحه چی بالکل صلاحیت امید نہیں پکی چی دو کبا سعادت ریش امید نہیں پکی لکہ آلت آغا یو قسم چی شجاعت امید نو پکی چی پکی حاصل بشی کالذی قتله الخضر طبع کافرا لکه هغه معصوم چې حضرت خضر علیہ السلام قتل کړ چونکه د فطرت په چا باندې پیدا شوی او په کفر باندې فطرتن یعنی مقصد د په طبیعت کې کفر و او دتا په وحی علم سره دا خبره پته و چې د ستر شي بیا به هم چوي کافر وي او دته بالکل د سعادت لا تلون کین و و الیه الاشاره فی قوله تعالی او دیتا اشاره راغلی دا پدی قول دی باری تعالی کی دا قسم خلق پدی آیت کی بیان شوی دی چی دو کی بالکل دی سعادت دو کی بالکل دی سعادت اغا حصول امید قدری نی آ قسم خلق پدی آیت کی بیان شوی دی سم بکم عمی فهم لا یرجعون چا ختم الله علی قلوبهم دی دا خلق اغا دی چی اغا دو کی دی سعادت بالکل امید قدرے نشتا دا ذکر خدای پاک دی دو پا زنون بانی مہر لگولے نو دا اعتراض بنواری دی گی چی اللہ تعالی دی دو پا زنون مہر ولگاو نو بیا ولی دو ملامت کی گی ذکر لگولے چی خدای پاک دا خو پتا و چی پا دو خلقو کی دی سعادت حصول بالکل امید نشتا یعاقز بها نفسه چی دے پا اغا بسر خپل زان ٹنگ ونیسی او دا کارونا کئی مشقتونا کئی اوراد کئی وظائف کئی اعمال کئی دی ہمیشوالی نو دی سر بیا پا دکی ورو ورو سعادت چسی پیدا شی ویحتاج الی دعوت حثیثہ او دے محتاجی اغا دعوت تا چی دو کی دا صلاحیت وی چی ریاضتونه شاقه وکی اعمال دیمه وکی او داعیان ورته دعوت وچلی په پوه شی او ترغیب و ترهیب ورته ورکی نو دوی چکی قبول کی وهم المقصودون فی البعثت اولا و بذات ادا خلق مقصود بالبعثت تی اولا و بذات انبیاء و بعثت اصل کی دغس خلق دی پارا شویده چی کم غارامیان دی آخو اسی نمانی دغو خلقو دی پاره انبیاء چه دا بعثت شوی چه صلاحیتونه شته پکی بالقوه خو بالفعل ته غریبان را باسلای نسی نو که معمولی ورته څه هغه وکی ترغیب و ترهیب وچلای دا نو بیا به مقصد دا ده چه دو کی سعادت چسی ریش دوم نمبر دریم نمبر هغه خلق دی بلکل هغه غوندې مراتب دي سوچ ورته کوه ومنهم الذي ركب فيهم فيه الخلق او بل هغه دي چې هغه کې خلق مقصد دا دی چې دي وی پکې تا اجمالا وينبجس منه فلتاته او دي هغه چې کوم هغه جوش اول ولي دي هغه دغه سه بننګخت کیږي الا خودونه قدر خبری انه يحتاج في التفصيل چې دا خلق محتاج په تفصیل کې او تمهید دی حیاتو کی علا ما یناسب الخلق چی اغا کم حیاتون خلق سر مناسب دی فی کثیر مما ینبغی الی امام پر دیرو شیونو کی ورطا محتاج اغا یو مشر تا محتاج وی چی آغا با مقصد داده چی ورطا رہنمائی وکی نور پا دو کی بالکل بل تیار آغا اغلا کا مقصد داده چی بطی تا تیل خطلی وی تیل ختلی یا دی بلب پا دی آغا کی ہولڈر کی آچولا دی بلکل صرف بٹن ضرورت وی داسی درجی کی شا جی او سم چمک خیجی دونا لکا آغا قیمتی تیل وی کنا تو وائی چی کور نکور بیا با دو خپل چمکو کی دغی درجی وال خلق وی نو آغا معمولی آغا یو رہنما تا چی محتاجی چاس اشارہ کدریو تا کئی بیدو چی روانی بسی او بالکل دی, دی آیت کی یو قسم تلک دغه خلق بیان راغلی دا وفیه قوله تعالی یکاد زیتها یضیء ولو لم تمسسه نار چا هغه فعل قریبه ده چې بل شي اگر که اور ورته لګېدلی نه وي یعنې دغې درجې دونه تیاري ته وایي چې که هېچا ورته هنې ورکړي بیا دو روانېږي خو هسې معمولي چې بیا امام ورته ساغه کوي که نه بیا دو ورپسې رواني بل دغه درجې خلق دي او څلورم نمبر د سعادت اعلی درجی خلق هغه انبیاء کرام دی ومنهم الانبیاء الذین یتعطی لهم الخروج الی الکمال ومنهم الانبیاء او بل دی اغنا انبیاء دی یتعطی لهم الخروج الی کمال هذا الخلق چی دوت آسان ویوتل اغا کمال دی دوی خلقو تا و اختیار حیات مناسبت له ادا سے حیاتون اختیار کئی چی آدی سر مناسب وی و کیفیت تحصیل الفائت او چې کوم هغه فائت شی فوت شده شی دی هغه حصول طریقې وردرومي و ابقاء الحاضر او کوم کمالات پکې ته موجود دي هغه باقی والی طریقې وردرومي و اتمام الناقص نو چې کوم ناقص شی نه دی هغه پوره کولو طریقې وردرومي د سعادت من غیر امام ولا دعوت نه دوته دی بل امام ضرورت وی او نه دی دعوت ضرورت وی دا هغه انبیاء کرام دي فینتظم من جریانهم فی مقتضا جبلتهم سنن نو بیا منتظم سیدی تک دی دوینا پا مقتضا دی جبلت تی دوی سرا چی دو دی اخپل فطرت مطابق کم کارونا کئی دین سنن جوڑ شی او دین دا سی عادات او طرق جوړ شي یتذکرها الناس چې خلق یادی او خلق به هغه د دو هغه اعمال د دو افعال اقوال او کردار هغه ټول خلق خواته خلق جوړ شي او خلق هغه پسې چی روانی بل د دغه درجه خلق دي ويتخذونها دستورا اخلق بیا د دغه خلقونه دستور او یو قانون جوړ کی او د دې کړو وړو ناسته ولاړه ارش حرکات سکنات اقوال افعال کردار گفتار ارش مقصد دا یو قانون جوړ شي هغه طبعا چې دی کوم کارونه کوي هغه یو قانون غوندې جوړ شي او خلق یې ښه یادوي او خلق په هغې پسې چې کوي تک کوي نو دا څوک دي انبیاء کرام ذوات دي ویتخذونها دستورا اولی بداسی نی دین بولی پا یو مقتدا تا محتاج نی پا دین کی بولی تاسو مون تقلید تا محتاج نیو یو تجارت بغیر دی دین چی اہل تجارت تقلید دکڑائی نی نتت صحیح کامیابی دیشی یو د نجار زوی چې هغه خپل پلار نه دا کار زده کړی نی تقلید یې نه کړی زده کولای شي نو شا یو حدادت چې کوم دی هغه مقصد دا دی چې د لوهار لوهاری پیشه زده کول آ بغیر د تقلید او پیروی نه کېدلای شي نشي کېدلای نو بیا سعادت چې هغه دونه قیمتي هغه د آ بغیر د تقلید د انبیاو نه چېرته چې حاصل شي فما ظنک بهذه المطالب الشریفه نو تاسو خیال د په دغه مطالب شریفه سره چې دا مطالب شریفه التي لا يهتدي اليها الا الموفقون چې دې مطالب شریفه او ته هدایت نشي کېدلای مگر دې یو خلکو چې الله تعالی ورله توفیق ورکړي خدای پاک دې موږ دغه سم موفقینو کې دائم قائم کی نو چې هغه ورته توفیق ورکړي هغه دې خلکو دې مقصد سعادت حصول کولای شي نو دا به څنګه محتاج نه تقلید ته یعنی دا خلق په طریق اولا سره اد خپل سعادت چې کوم امامان دي هغه تقلید ته بچي محتاجی ومن هذا الباب الذي بابنا ينبغي ان يعلم شدة الحاجة الى الانبياء دین دا معلوم شو چې انبیاء بعثت انبیاء ته چدا ضرورت و ووجوب اتباع سنتهم او عقلا دا ورنر ضروری سره چی دو اغا سنت اتباع چدا پکار دا والاشتغال باحادیثهم ادا ونر معلوم سره چی دی انبیاء کرام اغا خبرو نقل کول او دی ایغو اغا ار شای بیانول پا دی بانی مشغولیت دا شکار دا ذکر چی علبتا کی سعادت رتلیشی واللہ اعلم باب توزع الناس فی کیفیت تحصیل هذه السعادة اوس خلق تقسیم شوی دی په دې کې چې د سعادت په سره څنګه حاصلې د دې سعادت مندی په حصول طریقو کې خلق چې دی مختلف شوی دی نو غټي غټي طریقې د سعادت حصول دو دی دو طریقې د سعادت مندی حصول دی ګوره اصل کی سعادت دا په دی باندې ولاړ ده سعادت مندی نیکبختی هله سړی حاصلولی شی چی قوت بهیمیه رام کی آ تابع کی ذلیل کی او عقل یې په خواهشاتو باندې غالب سی بنیاد دی سعادت په دغو دوشینو باندې ده پرام کولو دی قوت بهیمیه او په دې خبرې باندې چې عقل یې په خواهشاتو باندې چې غالب شي دا دوه شیونه بنیادي شیونه دي د چا د سعادت او د سعادت ټولو خبرو رجع آخر دې ته کېږي اوس په دې کې خلک مختلف شوي دي چې عقل به څنګه په خواهشاتو باندې سړی غالب کوي او د قوت بهیمیه به سړی څنګه رام کوي دې غوټې دوه طریقې دي یوه طریقه دا ده چی یو سړی ولګی او د قوت بهیمیه بالکل ختم کی او دی دی نفس کشی وکی دیتا نفس کشی وتای او دون سخت سخت ریاضتون وکی کنا او داسی کارون وکی کنا سخت سخت وظیفی آغا چی بالکل شهوت او بیخ کی نرازی او نه چیرته غضب پکی ترادرومی نه چیرته کینه پکی ترادرومی داسی د ځان یعنی نفس چکی ذلیل کی او ختم کی او کلک کلک مشقتونه وکی او خلقو نه په یو ګټ کی شي چیرته په صحرا باندې او روټۍ نخوري سن نخوري پانی خوري او اچا سره اختلاط نه کوي لکه د راهبینو بچ کومه طریقه وا یو دا طریقه دی سعادت حصول ده او حکماو چی کومه طریقه وا اشراقیینو ایغو با دغا سے سعادت حاصل او پتک او اور منس کی با کیناستل گرد ورد با اورونا او لن لغر با پکی کیناستا دا او سخت گرمی کی او دی کی با وظیفه کولی دا اور تپش پراتو او وجود بے سم نرائے نرائے غندی چکی دو خلون سم ولی کی دو او دغا سے بے دا نفس چکاو زلیلاو نو دا سړی اوس نو به څنګه شي ته شهوت وسي څنګه به کې ته غضب راشي دا شینا خو دا طریقه د سعادت شاه سے وای چې دا ډیره ناکامه سعادت طریقه ده ادا پسلو کې 1 فیصد چیرته اله کامیاب ده پسلو کې 1 فیصد یعنی یو نیم سړی په دې دغه طریقې سره هغه نفس چې کنټرول کی هغه ته ورسیږي یعنی مقصد دا دی چی قوت بهیمیه رام کی او عقل په خواهشاتو غالب سی خو چی بیا اسلامی ډانچې مطابق نی یاسې غریب ستړی وکړه خدا دا چی کولای سی خو چیرته په سلو کی یو نیم نو دا طریقہ سو فیصد تقریبا چی دا ناکام ده او دې کې شاه سوي چې دا نور چې کوم پاتې شي چې هغه اصل ځای ته نه ورسیږي هغه انتها ته نه ورسیږي نو آ غریبان ظاهری خدا چې زه نفس کشی کوم خو په دې جامع کې خلکو نه مالونه غونډي او یو شی بل شی یو بیا پیشه جوړی نو دا طریقه ښه طریقه نه ده بلکې بهتره طریقه دا چې نفس برحال وي